کتاب النکاح دا نکاح چې دا کنه نکاح نکاح په اعتبار د اصل سره او په اعتبار د لغت سره د زم په معنا سره دی زم وایي شو کنه یو شی بل شی ته ورزم کول او بیا په دې غیر لغت شي په واتی باندې اطلاق شي په دې غیر لغت شي په عقد باندې اطلاق شي کنه د نکاح خدا په واتی باندې چې اطلاق شي دا دی وجه نه چې دا یو ذریعه ده یو سبب دا د زم د پرا کنه په واد کې شا زم روشي سره دوا کسه سره ولاګي او دا عقد چې دا دا یو سبب دا یو ذریعہ د دې چا د پرا د زم د پرا کنه شا شزا و میړه دا چې کیم نه کنه سره زم شي سره ګاډ شي په یو کر شو وتل نه وتل ارشي چې کیم نه کنه دې شا زم نه کنه در اصل شه نکاح په اعتبار د حقیقت سره او د اصل سره زم تویل شي خو په دې وخت یې باندې چې د اطلاق شي وخت کې د پراوز شو د دې وجنه چې دا ذریعہ د زم د پر د حقیقت ته چې ویل شي دې وجنه چې دا یو ذریعہ د زم د پر د بیا په دې سره اختلاف ده کنه چې دغه نکاح دا وخت یې حقيقي معنا ده کدا عقد یې حقيقي معنا ده کنه په دې سره امام شفیع صاحب رحمه الله وی کنه چې وخت یې چې دو دا حقيقي معنا ده غا نکاح چې د عقد عقد دا حقیقی مانا دو او دا غوات یې چې دو کنه دا مجازي مانا ده دا مجازي مانا ده او امیر اخلاف چې کوم ده کنه وی چې نه نکاح دا وات یې چې دو دا حقیقی مانا ده او دا عقد چې کوم ده کنه دا مجازي مانا ده او زرا خلق دا وی چې نه دا نکاح چې دا د مشترک لفظي ده د سره باندې د پرواز شو ده د وات یې د پرواز شو ده او د عقد د پرواز شو ده ٹھیک شو دویمه دا خبره چې د نکاح چې دا کنه دا د عبادات نه ده که دا د مباحات نه ده کنه په دې شای اختلاف امام شفیع صاحب رحمه الله وی چې نکاح چې دا د مباحات نه ده دا یو مباح چار دو کنه شا نه ثواب شته نه ګناه شته کنه شا او احناف و حنابله هغه داسې چې نکاح چې دا د عبادات نه ده کنه عبادات نه ده او د عبادات نه دا کلا واجب بی کلا سنات بی کلا مستحب بی خدا غدا د باب د عبادات نه کنه او امام مالک صاحب رحمه الله ان دعا کولین رغلی دی یو کول دا چې نکاح دا د اقوات نه ده اقوات اقوات جمع د قوت تو قوت قوت هغه څه ته ویل شي چې د بایره د انسان گذران شي قوت خروق سوی کنه خروق ته ویل شي قوت اغه شي دویل شي چې دغه غیر د انسان گزاران شي کنه شا گزارای مشکل وی کنه شا دا څه د نکاح کې د داده اقوات د باب نه ده کنه سمنا د نکاح غیر د انسان گزارا مشکل ده کنه شا چې نکاح نه وی کنه شا یو او دوام کو الله ولا نو غلا ده چې د نکاح د تفقهات د باب نه ده تفقهات تفقه دا چې کیم ده دې ته ویل شي چې کوي هډیرا شا کنه وی دیغه بایرا گزارا شی کنا شا اس حرج و تکلیف یا جه کم ده کنا ندی شا دا دوا کولی نه جه کم ده کنا رو غلی دی خو بار حال ده شوفه بنر دکی بند داغه ده باب ده مباحات نه ده او ده میر ده احناف و ده حنابلای بنر دکی بند داغه ده باب ده عبادات نه ده تک شو دریم خبر ده چه تحلیل النوافله دا بهتر دو که نکاح بهتر ده کنه شان یو سړی مثلا نکاح نه کو ځکه چې وی چې بیا مې اوده وي بیا مې بال بچي بیا مې وکیر وي بیا مې لوی مشغل وي نیولا یم عبادت ته نه ولا یا کنه ما کنه نکاح چې نه وفیل ته او عبادت ته لا یا کنه شا اذا تخلی زون خلی کول چې کیم ده کنه اې دې مشغل نه اې دې غیب نه وفیل دې پر دا به تر خبره دو کنه په دې نه وفیل نه نکاح به تر ده کنه امام شفیع صاحب یې چې تحلیل النوافل دا بهتره ده په نکاح نه کنه ځکه چې دای خو نکاح خلی مباح به دی عبادت خو نه به دی کنه شا بیا مباح شي نه خو خدای عبادت بهتر ده کنه نوافل خو عبادت او د میش په نظر کې باندې تحلیل النوافل دا بهتره ده نه نکاح کې دا دا بهتر ده د چانه د دې نوافل نه کنه نکاح دا بهتر ده د تحلیل النوافل نه کنه خیر دا نوافل کنه و کیا چه کم دا کنه پا نکاح دا مشغولا وی پا کاروبار دا مشغولا وی کنه ده شده و ده بال بچ پا ضروریات دا مشغولا وی کنه پیده دیر سوب شی پا نوافل نکنه شا سوچ میں دا کنه نرمی جی ای چه نکاح که دا بہتر دا دیغه تخلیل النوافل نو امام شفیع سوی چه تخلیل النوافل دا بہتر دا جه کم دا کنه بچانا پا نکاح نکنه شا بلا دا خبره کنه په آخر شی چه دا نکاح چه دا کنه نکاح دا سرنگ واجب دا او که دا نکاح سنت دا کنه شا نکاح دا واجب دا او که دا سنت دا په دې کې کسه یو د اهل ظواهر داوود ظاهری صاحب او د امام احمد ابن حنبل صاحب او د ابن حزم صاحب رحمهم الله اې دې کې کوم نه کنه مذهب دا دا کنه چه دیوی چه نکاح چه دا دا واجب دا نکاح پرشول چه دی دا حرام دی نکاح که کم دا کنا دا واجب دا کنا شا ویره کنا او دلیل چه نسی یو پا دی آیات بند دلیل نسی چه فن که حو ما طاب لکم من النساء فن که حو امر رو غلا دا کان لرو غلا دا امر یوی چه دی دا وجوب دی پر دا دویام حدیث شریف شردیمی رسول مبرک فرمائی چه تزوج الولود الودودا پا نکاح کوئی تو سے چه رسول مبرک فرمائی چه تو سے نکاح کیا او ده مو ده نکاح نا تو سے اعراض ما کئی ویلی فمن ده غبا عن سنتی فلیس منی کنشا کم سرائی چه اعراض کو ده مو ده سنت نا ده ده مونا ندا کنشا سمر سخت وعید بیان شو ده و دا مر سخت وعید چه بیانیری ده پتاز ده وجب سر چه کم ده کنا بیانیری ایده وجنا دیوی چه ده نکاح چه ده ده وجب ده ٹھیک شو او بکی دیره جمهور پده بنده دی کنم بیا د توقان په وخت نکاح چې د دا واجب ده خو بیا په هغه حالت چې نکاح دا چې کیم نه کنه د احناف په نزدیکی باندې یا جمهور په نزدیکی باندې دا نه دا واجب هغه حالت چې نکاح دا چې کیم نه کنه واجب نه ده بلکې یا سنت ده یا مستحب ده چې کیم نه کنه په هغه حالت چې او یو کتاب جوړ شو دا کنه پیغه چې کیم نه ټول هغه خلک په شریکلا دا کنه چې اچانه کهینه نه وکړي کنه شام ا خلق یې بشي لیکلا دا کنه پیغ ا عالمون یې بشي لیکلی دي چې دی وی چې یاره د علم د مشغله دی وجنه نکاح نشکړای چې کیم دا کنه ځکه چې دوله په دی ونی ول شو بیا چې کیم دا کنه علم نه پوتې شي چې کیم دا کنه په ویری کنه ا تقریبا سلویر کام سلویشت عالمون لوی لوی کنه متقدمین دا لیکلی دي کنه پیغه کې دوبش چې دغه چې کیم دا کنه نکاح نو کړه کنه شا دغه علمی مشغله دی وجنه پیش یو ابن تیمیه صاحب دا رحمه الله کنه شم سوچ می دا کنه ابن تیمیه صاحب آج کم دا کنه پا دیغه شده کنه شم او دا سنره جه کم دا کنه غاٹ غاٹ خلق تا جه کم دا کنه پا دیشه دا وشالی دی کنه چه دیغه جه کم دا نکاح نو کرب یا کچره وجب واو ترک دا نکاح حروم ما بیدامر لوی لوی اسطین دا علم تو بیره کنه ایده که وسترنگی بیا حرام مچار ارتکاب کلا حرام مچار وسترنگی کرلا کنا دیو نکاح ویلی پرشولا کنا شان ایده وجه نا آمه حالتش نکاح کرل که دی بیا دا ندی وجب کنا یا سنت دی یا مستخاب دی جه کم نکنا بهر حال کنا پوتی شو دا خبرا چفن که هو دا دی که دا امر چه دا کم رو غلا دا دا دی وجوب دی پرانه دا کنا شان سوچ میں دا کنا ایده آیات سیاق سباق مخش ورس یا لکه دینا ظاهر دا سر والی میری کنا چه دا دی وجوب دی پرا ندا کنا شام دا سر دی ترغیب دی پرا دا و دی وجوب دی پرا چه کم دا کنا ندا دا دی دا امرا دا رنگی تزوج الولود الودودا دا دی دا امر دی وجوب دی پرا ندا دا چه ورس چه عیلت کی بیان کرده فا امنی مکافرون بکم الامما دوی چه کم دا کنا فخر که تو سے بسباب سرا تو سے دی رولی بسباب سرا پدیرا امتی بنده کنا دائره دا علت نا ظاہر دا مری میری چه وجوب مطلب ندا سه ترغیب مطلب یه دا کنا شا سوچ میں دا کنا او دا آرنگی چه کم دا کنا دا فمن دا غبا عن سنتی فلیس منی دا دا نکاح دا پرشوله دا وجنا نا بلکه دا اعراض دا وجنا چه دا رسول برک دا سنت نا جسے ایک اعراض کو بیا چه اعراض بنا که چه وی چه نکاح چه کم دا دا اتسان دا لا یعنی فضول شای دا چه کم دا کنا و بیره کنا داخت چه ویای بیا خو خود یا دا دی وعید لون دی خورو غلای کنا دا دی اعراض دی وجنا کسا دا ترک دی نکاح دی وجنا دا کسا دا وعید نو دا رو غلا کنا شب دی غریش بار حال بعد حالت ایسے نکاح چه دا دا سنت تا جه کم دا کنا یا مستحب دا البتا دی توقان پا وقت نکاح چه دا دا وجب دا کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح دا باب دا پا بیان دی زیر ورکول شي په نکاح شي په نکاح شي کنه چې زیر ورکوي چاته کنه او رغبت او میلان یې پیدا کوي د نکاح په طرف باندې کنه ټینګورا په باندې کې کنه ترغیب په نکاح لقول الله تعالی لواجه دې دې کول له الله پاک لوی نه دینه ثابت ته چې فن کې هو دا امر د استحباب دې پردا په نکاح کوي دوسه ما اغا طاب لکم چاگا خوش و پسند بی دوسه دا من النساء دیگه شزونه نکنه دا یعنی الله پاک امر وکړو اگر کټ امر چیک تو د استحباب دې پر ادایا خو بیا ترغیب خو درن باندې میږي کنه شام وبه قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد بن ابي حميد الطويل انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول انس بن مالك سے بھی جاء صلاه التراح دین روغلو جے کیمدا کنا ددرے کا سنے جماعت او دا اول هغه سره ده چې جنت البقی بنیاد ادنه یې شش ولا اول دا چې کیم نه بشه شخ کړه او کنه به جنت البقی اچھا جی دا درې کسان چې کیم دي کنه دا غرول الی بیوت ازواج النبی صلی الله علیه وسلم هغه کوټه ده د بیبیونه د رسول مبارک د رسول مبارک بیبیونه کېرګری چې کیم نه کنه کوټه ده هغه ته چې کیم ده د درې کسان رول ده یسالون عن عبادت النبی صلی الله علیه وسلم چې دی پښتنه کړله دیغه عبادت ته رسول مبارک متعلق کنا دی رسول مبارک دی بیبیونه نه پښتنه کله چې رسول مبارک څنګه عبادت کوي ورځې د شپې څنګه عبادت کو تلاوت سمرا کو رجه سمرا نسی او شپې تهجد سمرا کو کنا نو دارنګه سره سره چې کیمنا نستای وی لړای تعلق کنا دا څنګه کو کنا شم دا پښتنه چې کیمنا کنا کړه فلما اخبروا سوخت دی چه خبر ورکل شو دیتا دی بیبیونه دی طرفنا دی رسول مبارک پی عبادات بنده کنا بیا دی او داس مخینا سر وڑا ول کنا سی داس مخینا سی جی سر واقون دی مخینا سر وڑا ویلش که بسترگا سر وکو چه بیا دا عبادات دا نا رسول مبارک بیا دا عبادات کو بیا دا کرانی کنا سی کلا وی دا بیان کو لشکی او گانا دو کنا شام خو بیا سره ول چې او دا بل خبره د میشتو سره خپل ځنینا رسول مبارک سره نه ور کیاس کوي رسول مبارک معصوم ده اته هم مخ ورس چې خدای پاک دار شي د مفه اعلان کړه دا وای چې چیرې میر و چیرې دای دته خو دې بلا نور ضرورت یا نه دلش کی چې کواله خو دې ډیر ده کنه میر کو سو ډیر کنه ګوري چیرې میر و چیرې دای کنه همیش ته خو ډیر عبادت کل په چار دي چې ډیر یو کی کنه سم ویلې کنه حج شریف فلما اخبر سواد چې خبر ورکړ شو دی ته په عبادت رسول مبارک باندې داس مهینا سره وړول کانهم تقالوها گویا که دی قلیل و گنلو دا عبادت رسول مبارک کنا لسکی و گنلو کنا چی دیتا عبادت کو و بیا فقالو دی سره اول چه سره یو اخبر زنینا پر رسول مبارک مده خماور کیس کویا وقال آخر بلی ویل چه انا اصوم الدهره زویل زانو سه طول عمر طول از منا ولا افتر یوا ورز وکو جا کمنا کانا شا چه یوا ورز جا کم دا کانا کو جا کا اور زانو ور سخلو خلو تک کنا را ورز زر زینو وقال آخر و بلی ویل چه وانا آتو دل النساء زوی سان کتنگا کردامو ده شزونه نکانا شزونه تلور نرده که دکانا فلا اتزوجو ابدا نکاح منو کزام بشار پرگانا نکاحینا نکچه بدر تلیاو کانا قوت علمی او قوت عملی دوا سره ضروری ده کنه شا چې په علم شدا قوت وي په عمل شدا قوت وي کنه خو ولې کثرت ته هغه خوشي چې کیم نه کنه د طاعت خوشي بیا مو چې کیم نه کنه قوت علمیه په توس نه ډیر ده او مو قوت عملیه په توس نه ډیر ده چې زبر د رزقي په داس باندې گزارا کزه ټول عمر رژه نه نه سزه ټول شپه په تاجو ده نه خپل باندې نه تر او زره کې خیره کا بیا دوست چې کیم ده کنه سرنګ وی نه کخینا نه کوي او سرنګ وی چې کیم ده خبینا نه کوي او سرنګ وی چې کیم ده کنه تو سره کنه فروکینا شکینا نه کوي کنه والله انی لا اخشاکم لله و اتقاکم له خو بیا دې باوجود لکنی اصوم و افطر ذکر رضان سا او دارنګ اخلاق له سا آرا ورس کو رضان نه سا یوانی ما ورس وینه سا بیا زنا ورس اخلاق له سا و ذکر کنه شام و اصلي و ارقد ذخل من ذاك دش په خيبا کا ټول شپه خپل منځنه تیراو و تزوج النساء و نکاح کده شزونه سرایا کنه شا فمن رغب عن سنتي کیم دوی چې مخ وړه ورو د موده طریقې نه فلیس مني دا به مونږ نه کنه شا دغه بده څه ترغیب د نکاح دا ذکر شو به کنه او وی قال حدثنا علي سمع حسان ابن ابراهيم اذ علي ارویدل دا دا حدیث دا حسان ابن ابراهیم نا حسان ابن ابراهیم نقل کوي عن یونس ابن یزید عن الزهری قال اید امام زهری سے ویلی دی چه اخبرنی عروتو متخبر رو کر دا عروه صاحب دا عروه صاحب دا خرطا شیخ وریئی و سوچ کیا عروه صاحب دا اسماء بنت ابی بکر دیغه بچای وکنه شا او اسماء بنت ابي بکر د عائشه خیر وکنه عائشه بنت ابي بکر کنه نردا آیا حضرت عائشہ چه کم ده کنه تریر ویده عروه صاحب قال آیا منظوری صاحب لی چه اخبرنی عروه تو متخبر رکر ده عروه صاحب پده خبره بنده چه انه سالا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ده عروه پشتنا وکڑا ده تریر اخبرنا عن قوله تعالی مبارک ده کول ده اللہ پکلوی شکنا ده کول متعلق پشتنا ده نبلا جب کرا شیف شید خدای پک فرمائی چه وین خیفتم اللہ تقصد فی الیتاما کچه ده ریلی تو سیدینا چه تو سوی عدل و انصاف نو کئی خو په نکاح کوي دا چې بیا دینه لري دي چې یاره مو د دې سره عدل انصاف نر نه وشي کنه شا او نر نه وشي کنه شا سمنا یو مہر تیرانه کوي یو نه ظلم ور سره وکړي دینه لري دي وای خیر خفتم که چرز درری تو سیدن الله تقصدو فی الیتامه چه تو سعادل و انصاف نو گئی پا برای دی دغی یتیمونه جل کیشه چه دا در پوته دی بیاد ما دی پا نکاح کوئی کنا دی بیا ما پا نکاح کوئی فنکحو بیا نرشو دی پا نکاح کوئی فنکحو بنه کا کوي تو سه ما هغه طاب لكم جا پسند وي تو سه من النساء د نره شذو نه کا دوی دوی کا درې درې کا سلور سلور کنه بنه کا کوي سلور پرې جزا شته فین خفتم من متعدد شذونا کړای شي کنه چې درې سلور وکیا فین خفتم کچره ډرې ته دین الله تعالی لو چې تو سه عدل نه وکیا دغه دوی درې سلور شذونه پر منځ شه فواحده تن بیا یو په نکاح کوي کنه اولی په تربیت او په پرورش شوی یتیمه جلکی پوتې شو پلور وې مړ شو کنه بیا فیرغب فی مالها وجمالها بیا رغبت په دې کې مده دا ولی په مول دې دې شو په جمال دې دې شو سمن اکشلی یا اکشلولی دې وجنا په دې سره رغبت کو چې مو بنه کاخ کړه مولا یې ور سره وی جاره چې مو بنه کاخ کړی او دا مول یې بل چر تنتل چې کیمدا کنه مو په قبضه شوی وی کنه او یرید ان یتزوجها ادیر ادای نکاح کولی دی دیغی یتیم تا بی ادنا من سنت صداقها پیغه کام سرا دی اغه طریقه دی مهر دی دینا چه دی سمرا مهر وی کنا پیغه طریقانا سمنا مهر مثلنا کام تا ایرا داوی چه ایرا دس کی بایسی میں چویر کرا بدی میں دو پا نکاح کرلا کنا دا بیا ظلم شو در سرا واجه پا مهر مثلنا پا کام دینو نو خوزا و تیب زیرا پا مهر مثلنا پا کام سرا پا نکاح کوی کنا شا دا بیا ظلم شو کنا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کنا کدن لري دی چې تو سو عدل او انصاف نه کوي په بری دې دغه یتیمونه جل کې شي چې په نکاح یې کوي عدل انصاف نشي کړای ظلم درا شي کنا دی سره یمالې په نکاح کوي کنا فلوهو بیا ملکل شل دی دینا ایان که خو هن چه پا نکاح کو دا ولیون هن دی یتیمون لارا کنا پا نکاح کو دینا ملش ولا یو تو سی چه کم دا کنا که یتیمون سر عدل انصاف نو شکلی بیا دا نکاح پرز دیما بیا نیرا پا نکاح کوئی که دویوی که دریوی که سلویوی پا نکاح کوئی او که متعدد پا لما شعدل نو شکلی بیا نکاح پرز دیما بیا یو پا نکاح کوئی یا وین زده تا غولا کنا شا دیره خو پا نکاح کا کنا شا سوچ بدا کنا دیره دا ترغیبی چه کم دا کنا دی نکاح ببریشه و دی حدیث شریف سرولو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قول رسول مبرک فإنه أعز للبصر دا نکاح چه دا دا ټیټوین که دا د نظر د سړی که نه شو من سترګې ګوراوې نه دی نه شي چې نکاح ته کړی وي چې کیم نه که نه پردی شو دا بیا نه کسې سترګې د سیوي پیرې نه وي که نه چې دولې دله وطار کسې که نه ټیټې وې دی وي سترګې که نه د حرومې نه که نه شه او یوا دا فائدہ دو احسن للفجر للفرج او ډېر ښه حفاظت کوین کده د نکاح د فرج د پرا فرج دا په حرام شنو واقع کړي مطلب دا ده چه ده سرا فرج دا محفوظ پته که دی سترگه دا محفوظ پته که دی کنه دا فیده دو بشه ده وجه نتی مخاوینه یا تو سکیم نکنه نکاح بیا که یا وحل یتزوج من لا عرب له فی النکاح دا یو سرائی کنه چه دا سوی چه شدیده تا قضای نوی او شدیده تا قضای نوی معنی ده توقان وقتی نوی کنه شا بیا پدیغ وقت شده نکاح چه دا داغا منظوب دا او که مباح تا پا دی وقت نکاح کانا شا نو بیز پا دی مسئلہ سے اختلاف تا کانا شا پا دی مسئلہ سے اختلاف تا که امام شفیع صاحب دی وی جو پا دی وقت نکاح چه دا دخلی مباح تا کانا مندوب ندا کانا شا ولر جمهور په دی باندې دي چې نه په دی وخت نکاح کې دا د مندوب د شدیده ته قضا ده د نوی په دې باوجود بیا نکاح څه شي دا د مندوب دا د سنت ته کنه یعنی بده مسئله شیخ اختلاف ہو امام بخاری سے ابدا ترجمت الباب چه وضع کلو ایده غی مسئله اختلاف تا اشارا وکلا کسی یا وحل یتزوجو و سرانگ نکاح وی کومن آغسک لا عرب لہو بین نکاح ہے چنوی شدید حجت تے دا شدید تکزا دے دا پا نکاح سے کنا بیا بده واسه جی کم دا کنا نکاح دائی دا کو کنا ندا کو کنا شا وزا علقمه صحیبی سرا ده عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایده سرا و پو مناش فلقیهو عثمانو بمناح بیا ملاو شو ایده سرا عثمان سے پو مناش کانا پو مناش ور سرا ملاو شو فلقیهو عثمانو بمنن ملاو شو ایده سرا عثمان سے پو مناش بیا فقال عثمان سے بتول کیا ابا عبد الرحمن دا دا عبدالله ابن مسعود سے کنیاوہ کانا شام و ابا عبد الرحمن فی په دې خبره ان نزوجک بکرن چې در پر نکاح کې میشت ہوتا یو بکر عبد الله بن مسعود صاحب ودن و کنه شاو غریب صحابي و کنه شاو دې غام خاینه لیدل کنه شاو دې چې کیم دا مہره و دینان و دنا فقې دې مخاینه لیدل کنه شاو بیا عبد الله او غا عثمان صاحب ته وویل چې څنګه دا مینه نو خوښه چې یو بکرا جلکې چې کیم دا کنه دا در پر نکاح کې میش کنه شاو سوچ مدا کنه دا لکه مثلا دا سو کنه چه هر عثمان صاحب دا یو لیدل خو په داسې چې کیم نه کنه خاندانی غوندې هیئت شو چې کیم نه کنه سوی یو نیم سړی کنه ملانګ نه منا ګرځي کنه شه ملانګ نه منا خطې سره خیره نه وي بزاوي نه را سره خیران پیران وي چې کیم نه کنه استونی سک دوله لري چې سک دله لري چې کنه او دا سی پیران سره صفا سترانه وی کنه شرف سل هیئت شی ولی درو کنه پرگنده گار ورا هیئت شی ولی درو کنه شا نو بیر بیا دیو جنا هر عثمان سے ویتر سی دست گندو خوشا جی بابا کرا در پر نکاح کی سڑا او جی کیم دا کنه لس کی رزون سر ریش که کنه سکا جی نکاح چه اوکه خامق دا امرا پزون خوبه تا پیده کنه شا او زنا حالا که چه نا هر عثمان سے چه کلا قرآن شریف جمع کولو اسی کنه شا چې هغه ته بوند وحی یک شنولی قرآن شریف یې جمع کولو کنه بیا پیش عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود یې نو شنولا د هر عثمان صاحب خپل خیال لاو چې یاره لکه چې خفا ده مونا عبد الله بن مسعود صاحب بیا دې هغه خفجان به ازاله به پر وتوی چې داس درنه پښه تی و به کرا در په نکاح کی کنه شام او بیا دې اچھا جی چه آغا مخش حالات تو تا بیا در پزرکو چه کم دا آغا نشاط خوشولی و آغا چه کم دا زیب و زینتا و آغا داول ٹکورا و آغا زون جوڑا ول کانا چه بیا تو تا در پزرکو کانا شا زکا یا کتان دا زون جوڑا ویا تو دی تا بیایی کانا چه سڑا ول جانا سدر بندی سرمیز چه دا آغا گرده کانا شا سوچ میں نا کانا دوی در پزرکو کانا شا هل لکه آیا ستاسو چې کوم نه کنه رغبت فی ان نزوجک په دې شي چې در په نکاح کې مشتو ته یو بکرا تذکر ما كنت تعهدو چې در په ذکر در په ذکر دوته تا ما هغه حالات كنت تعهد چې وې ته په مزید مناسب چې ته بل دې کړو دې هغه حالات حفاظت دې کړو دې هغه حالات نو به دا غدی سی بیا دویم بلا نسخه دا ور سره لګوي چې الا هذا ویری کنه الا نا الا هذا دا ور سره لګوي فلما را عبد الله سواء ته جوړی دل عبد الله دا خبره چې ليس له حاجت حاجتون چې نشته د عثمان سے بلا اټولا الا هذا مگر دا موته د نکاح مشوره رو کول تو بیره کنا خلی دی نکاح مشوره رو که والله حجت که دا نیرا بلسا حجت که نشتا کنا شا نو بیره فلما را عبدالله سوحته چه ملی مکلا ولید لا عبدالله دا خبره چان لئی سره و جنس دی عثمان دی صاحب دی پر بل حجت الا هذا منگر دا غا مشوره دی نکاح دا حجت یه مو سره و دا خبره دی مو سره و کنا بلا نوا بیا دفع نکاح کرونا الکما صاحب یی چه اشاره الیه بیا بیا بلیغه دی شه جکیم دا عبدالله بن مسعود صحیبا دی رسول مرک حدیث صحیبه تا بیان کلو کنا اچھا یو مطلب یه دادا دویا مطلب یه دادا فلما را عبدالله و فتحا سراویا فنصب سرا کنا شا بیا دی را آل پر فائل دا عبدالله ندا بلکه دی را آل پر فائل عثمان صحیب دا کنا شا فلما را عبدالله سواحت چه ولی دلو عثمان صحیب عبدالله بن مسعود لرا داس یه ولی دلو چا لیس له حاجت الى هذا یعنی الى هذا الا نا الى هذا صحابه چې ورید عثمان صاحب عبد الله بن مسعود صاحب لاره دا چې ورید له چې نشته د عبد الله بن مسعود صاحب حاجت الى هذا د نکاح دا نو ویری د نکاح د حاجت نشته بیا په دې دی چې اشاره الیه اشاره وکړه چې کیم ده کنه عثمان صاحب مو ته چتر وسه سره دا به خو نه په نکاح کوي کنه شا خو بیا تو ته خو چې کنه غا وک کنه شا نو بیا دې بهر حالا یا دا شرا عثمان صاحب ته کړی دو یا او یا دا شرا عبد الله بن مسعود صاحب ته کړی دو کنه فقال يا عرفان فان دعيت عليه ورورس وهو يقول عبد الله بن مسعود صاحب ته ویل چې ما خبر درو عثمانه لا يقول ذاك ذلك کجره ارتکه تو دا خبره دا ده نکاح ولا خبره ده تو خدا خبره ارتکه کنا چه با کراوه در پر نکاح شا خو بیا مود رسول مبرک نه یو حدیث سره ویل الله لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم په تحقیق سره ویل دی مست رسول مبرک یا معاشر الشباب او جماعت دې زونه نه مر استطاع منکم الباحه کیم سره چې مخاوینی پتو شه دیږي چې کیم نه نکاح فلیتزوج دای دا بیا نکاح کو کیم سره چې مخه نوی نه ادا بیا نکو نکاح کنه نو بیا دې زنه دې مخه وی نه کنه شا خیر با الله هو شو جو بیا ور ایز دا دې چې کسې سوچ کې دا دا باعتون ټکا سره کنه شا باعتون اې دغه دوی معنی روغلی دې سپلګیس یو معنا دې باعتون دې جمارو غلی دو کنه شا جما تا ویل شي او یو معنا دې باعتون ده مؤن ده نکاح یارو غلی دو کنه شا چشی ده ده نکاح مؤنت تو ده ده تونینا ده مهر شو نان نفقه شو جمعه شو ده سی ده خرچه پا ده سوده بنده چه ده کو سرائی کنه ده مؤن نکاح پا منا سرا ده کم ده کنه رو غلا ده سوچ که ده بده بیا دا دی چې یا خو چې کیم نه کنه دغه دی سه معنا چې دو ا دغه ماون د نکاح تو ماون د نکاح سوچ کې بیا خو بالکل معنا صحیح دو کنه شام یا معاشر الشباب و جماعت د زونن من استطاع منکم الباعت کیم سره چې مخاوینی پتو شه الباعت ا دې ته ولې د نکاح دا نکاح ته ونی نه سدي ماون کنه دا مخرینا پر کوي شي نان نفقه کرینا میرینا جمعه دا وکړې سوي کنه دې مخاوینی او بیا بده جو جمار دی می کنه شام او دویاما دا باعتون دا جماع پا منا سرا رو غلا دا زرا خلق یوی چه داغا دی چه جماع پا منا سرا دا جماع پا منا سرا دا منا ایلو من استطاع منکم الباعت کم سرا چه مخوینی پا دوست شه دی جماع دی کرلی کنا شاو که برو باروی کنا جماع دی کرلی مخوینی دای دا بیا نکاح کو کنا شا زرا خلق دا منا کریه دا شار و شارح محلو یهی چه داغا دیش دا باعتون دا جماع پا منا سرا ندا من استطاع منکم الباعت کیم سرائی چه مخوینی پتوس شه دی جماع ویره کنا دی جماع محا چه پتوس شوینی کنا شا ای جماع محا مثلا چه پتوس شوینی کنا خو ای جماع خلی دا جماع خو ندو دی سر خو نیره لوازیمه شتاور سر کنش تاور سر لوازیمه خلی جماع خو ندو جماع تا خو مخش نکاح که نکاح سے مہر پر کوي کنه سا ها او مثلا چې نکاح وکړي نکاح دی وجنه خلی جما خو نه دوه دی نکاح دی وجنه خو نانو نفقا دی کنه دی که سوچ یادا مکان یادا کرا سا داوا کرا خو ور کوي کرا سا دا ور سره تړلې دی ور سره لازم دی باتون جما تا ویای هو دی جما یا هو دی جما دی لوازم یا نو به دی جما یا هو دی جما دی لوازم مخاطی وینه کرا سا او ذرا خلک وی چې دا غلی شه دی باعتون دا بیا جکشنی په ځای باندې چې کیم ده کنه هغه شهوات هغه کیسه د ختم شي لکه خټه دې چوټه کوي کنه دا در باندې وشي فإنه له وجاءنا دا رسېنی ول ده د پرا تکول له خصيتای نه دي کنه شا سوچ مې دا کنه خدا دا نه چې سیوره دې رځه ون سه دې دې وجه نه پیناوي چې بڑکاو کې دي کته به شي وی یا چې سیوره دې رځه چې نه سه دا دې سره نه ختمې دي کنه شاوات شا خو چې مسلسل راغستمې لا ون سه کنه شا ولی دی سره چه کم ده کنه شواز دا کرره دی دی سره کنه و یوانی موردی چه نسه دی سره نکرره دی کنه اچھا جی باب کثرت النساء دا باب دا په بیان دی ډیرولی د شزونه شکنه چې ډیر نه کهینه وکي او ډیر چې کیم د شزونه په نکاح کې کنه دا ترجمه الباب سره کنه دا چې امام بخاری صاحب رحمه الله لګولا دا کنه شام عن عبد الرحمن ابن يزيد قال دخلت مع القماء والاسود على عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن وی چې زه داخل شو سره د القما صاحب او سره د اسود صاحب عبد الله ابن مسعود صاحب باندې می زری سره داخل شو فقال عبد الله عبد الله ابن مسعود صاحب ورته چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا وی می سره د رسول مبارک زونون رسول مبارک سره می وی د پز مناشه د سره می وی زونون زون ذکر وی لا نجد شيئا نمن دلمیرا ات شاید افتی ها لا نجد شیئا میر سره ایک تشانه وی کنه سچه نکاح میں بنده کڑا وا کنه شام فقال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برک مشت او فرمیل کیا معاشر الشباب او جماعت د زونن من استطاع منکم البعض کین سره جمع کوي پتو سے دی جمع یاد ما اون دې نکاح فلی تزوج فانه اغض للبصر دا نکاح کې دا چې توین کده د نظر او احسن للفرج او شهبت کوین کده د فرج د سړي فمن لم يستطيع كن سره چې مخه نه ویني د ما او نه دې دې نه کا فعليه بالصوم بیا لازم په دبند رجنی ولني فانه له وجاءنا کنا باب کثرت النساء ډیر ولا د شذونه کنا شام بهر حال دا په دې سره دا څه به دوی چې دا ډیر نه کا حکم سړي کنا او ډیر شذه په نکاح کولا دا چې کیم درا ودی دغه ثبوت چې کیم نه کنا بشریات ششتا یعنی یو چې کیم نه کنه الله په قرآن شریف شي فنکه متاع ولکم من النساء مثنا وثلاث ورباع کنه او بل رسول مبارک داینه نه بی بیونه چې کیم دي کنه دا په نکاح کړی دي کنه رسول مبارک په دې شه دا وته دا سوې چې دغه ته چې کیم نه کنه ورا اچولا وسره و ده یوه ورانه و کنه شم اچھا جی تو اس پر سیده وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطا قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه عطا صاحب لري چې حضرت شمس صلى عبد الله بن عباس صاحب جنازه ميمونه رضي الله تعالى عنها جنازه ميمونه صاحب ته په صرف مقام باندې ميمونه صاحب او دا چې وفات شوی دا رسول مبارک بيبي وکنه شم دا په صرف مقام شه وفات شوی صرف مقام د مکه مکرمه نه دوه لس میله وریا ده کنه دا د مدینه منوره او د مکه مکرمه په دلیا شه ده د سریف مقام کنه شم دا په حسن اتفاق جوړ شو چې رسول مبارک د میمنه صاحب سره چې نکاح کړه دا په سریف مقام شه کړه دا سره بیا چې کله یره هغه نارو پس شوی دی کنه د حج د عمره نه کنه رو پس شوی دی دغه سریف مقام دا دی بنا رسول مبارک کنه په باندې کړی دو په دې باندې کنه تاسو ویش پاتې تیرا کو سره سزا او خوان کنه دا چې کیم ده کنه په دې مقام باندې کړی دی الله په قدرت دا که بیا په بلا مقام باندې په دغه صرف مقام باندې میمنه صاحب وفات شوی یاد کنه شام او بیا په دغه صرف مقام باندې شاخ شوی یاد کنه شا دا حسن اتفاق کې کیم ده کنه دا جوړ شو دا ایسیا قبر پلیار شي چې کیم ده کنه ملي میر اچھا جی حضرنا مع ابن عباس عطا صاحب چې حضرت شمی سره عبد الله بن عباس صاحب جنو زیر میمنه صاحب ته په صرف مقام باندې فقال ابن عباس عبدالله بن عباس صاحب چې هذه زوجة النبي صلی الله علیه وسلم دا بیبی د رسول مبارک ته مړه پرتا و کنه دا بیبی د رسول مبارک پیدا رفعتم نعشها سواه چې کوي ته سه دا کار د جنوزه دې دا د جنوزه کار څه ده کنه دا چې کوي دا فلا تزعزعوها فلا تزعزعوها ما هذا وی تو سه چې کیم دا کنه اې دغه کار اې دغه کار لرا الا جنوزه سره ولا تزلزلوها فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم اے دے دے قدر و دے احترام نہ تو خبر یہی دا سیک تو کنا چا جنو زادو فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شان دادا چه وی پر نزدکی دے رسول مبرک تسعنا نہ بی بیونے وی دے رسول مبرک کنا او نہ بی بیونے وی یعنی دینا ترجمہ الباب ثبت شو کثرت دینا سای دینا ثبت شو گانا شو ثبت نہ بی بیونے وی و یقسم لسمانن و رسول برک ورا چولو وتیتا ولا یقسم لواحدتن و یوتا ورا نوا چولا دا یوا چه دا ورا نوا تا چولا سید آدو چه دا سودا بنت زمعا رضی اللہ تعالی عنہ و سودا بی بی کنا ادی اخبر ورا حرد عیشه رضی اللہ تعالی عنہ تحبا کڑا و کنا شا ویره کنا خپل ور یې دته هبه کړو کنه بیا دته ور رسول برکنا چولو کنه دې په مرزي باندې دې په خوشي باندې کنه شا او دا نه راوته کسونه ته وی چې کیم نه رسول مبارک ورا چولو په دې وته کسونه شه میمنا صاحبا وا بیا دې دا مطلب شو چې دا ډیره د احترام قبل شوه یو خدای رسول مبارک بی بی وا بل رسول مبارک لکه ډیره ته ورا ورکړاو دې تا ور ورکړاو رسول مبارک اعراض نه دا زره کړه کنه شا ډیره د احترام لایق وا کنه احترام یې رسول مبارک کړو دې وای جن دې جن دا توسا ډیره به احترام سره ورې چوکینه ما بلون نه کوي کنه درمیانه مزر سره ورې و ایدیرا ترجمه تل بابا سبت شده یعنی کسرت تی نسا دارو و دا رسول مبارک که دا دیر بیبیونه کریه دی کنا دا صدا کسانو ما چه توی چه شاوات رانی و یا تشایی بی کنا پیغمبارا لا نه بیبیونه یا یولد بیبیونه دا پیغمبر په حق شه شان دي کنه شه پیغمبر په حق شه پیغمبر ته خدای په دې کې زکات ورکړی کنه شه سليمان عليه السلام هغه چې څه نه وروسي کنه سړی نه شي وروسي یا دی واجه نه د ډېرې بیبیونه شي چې کیم نه کنه یو حکمت خداو چې دا څه ول مسلې د څه ته د څه په واسطه سره چې ورته دي کنه چې رسول مبارک بیبیونه ډېرې وی او عالمونه څه زونه ډېرې وی کنه څه ویلې کنه بیا ودا د څه ول احکام دا هغه څه زونه په ذریعہ سره د څه ته چې کیم نه کنه ورته دي کنه څه سوچ مې نه کنه یو خدا از خرونه ده قبیله از این سره چه کم نکنه محبت بیا رسول برک سره دیغه متعدد نکاحه په سبب سره ده مختلف قبیله محبتی نه پیدا شول کنه شا یو اصلا ده یوه قبیله بلا ده بلا قبیله بلا ده بلا قبیله پیدا محبتی نه چه پیدا شول بیا ده زرینا ده رسول برک په طرف باندې ورمایل شول یا رسول برک تا دیغه نشر او په شاد په اسلام شو په دعوت او په تبلیغ به اسلام شه رکاوټی نه کمه ده لري سره کنه شا سوچ مې راګه دا حکمت یو بدش او بل دا کسانو چې کوم رسول مبارک تا چاوي سحر وتا ویلا چاوي لوالای وتا ویلا چاوي شاعر وتا ویلا دا چاوي کهن وتا ویلا دا نمینه ور کول کنه ور کول یا رسول مبارک د متعدد بیبیونه وکړه یوه کبیره او چاته کرا نه نه بل او چاته کرا نه بل او چاته کرا نه نه په یواش پسې کله کله په ټوله وګرځېدو ګرځېدل پیدا نه معنی دا معنی په یواش پسې په ټوله سره جما وکړل رسول مبارک کنه شه دا مخشه باب الغسل شه دا حدیث تفصیلی تر شو دا کنه دی د تروشی کنه توستا بیا ټوله څنګه چې کیم دا کنه رسول مبارک ټوله سره چې کیم دا کنه جما کړیو دا ظاهر کړي د حدیث راز باندې مې دي کنه چې کانا یتوفو کانا چې مدربونه ور داخلي دي دوام د استمرار لپاره ستوي چې کانا ورې دي راځي کنه چه و دای چه داس وکرل و دای چه داس وکرل دا ولی سمرار ده مرسی کنشا حالانکه صریحین وی چه دا رسول مرک ندی دیر کری دا رسول مرک یور بی بیون طول بی ولی وی حج تا وی سرا کنشا رسول مرک بی بیون حج تا وی سرا بی ولی وی بیا چه کلا مثلا آخری طول فال حج چه کم ده کنه وکرلا و نیره چه کم ده کنه ده احرام نه وطله په دغه شپه باندې رسول مبارک بیا ټول سره چې کیونه کنه جمع کړی دو چې په کمنه طریقه سره دی حلول شي کنه شام کمنه طریقه سره د حلول ولا چې کیونه کنه روش دغه شپه باندې چې کیونه کنه داس کړی رسول مبارک نه را دارا چې دغه جارا شپه وې داس کړی کنه شام سو جو راګه او نه بي بيونه وداینه دینا کثرت تر مریو شو وقال لي خليفته امام بخاری سے بھی کہ خلیفہ سے متولی دی چه سیک ده دیر بی بیو سر نکاح و کودا پا دیو مت سے بہترین سرائی دا کانا شا نو بیو ده او سکا جی رسول مبرک فدی حدیثی عمل کو کلو چه تزوجو کنا او خدای بکی جی فن که خو ما طاب لکم من النساء مصنع و سلاسة و رباع کنا و رسول مبرک دیر بی بیو سر نکاح کرا و دا دیر بی بیو سر دری سرویر سر نکاح و کلو کنا دا دیر بی مت بہترین سرائی دا دیر دیر نظر حفظات واوی دیر فرج حفظات واوی کنا شا او د رسول مبارک امت باندې چې قیامت پر ورځ باندې رسول مبارک د امت پر رولي باندې فخر کو کنه شا ویلې کنه فإن خير هذه الامه بهترین سره په دې امت څخه سیک دا هغه اکثر دې د امت په اعتبار دې شزونه سره چې سیک وی کنه ا بهترین سره دویم مراد دا چې خیر هذه الامه نه رسول مبارک مراد ده کنه شا فإن خير هذه الامه بهترین سره دې د امت رسول مبارک ته ای بهترین سړی نه خبرې کې اثرنګ سره یو اکثر هنسا انا اکثر د دغه ټولو ماتو په اعتبار د بیبیونه سره کنه شه به جا بهترین سړی په اعتبار د بیبیونه سره اکثر وو خو دا نه سره سره نکاح وکړي چې دغه لږ کې نږدې شه کنه شه دغه سره مشابهت دی روشي کنه شه نو بیر تا کا دوی واسله رکا درې واسله رکا څلور واسله رې چې کیم نه کنه دا د تاسو نس کې نږدې کنه شه اچھا بابا من حاجه او عمل خیرا لتزویج امرات فله ما نوا اغا سرائی چه حجرت وکو یا عمل وکو نیک اتسوی ده پرا ده پرا ده پا نکاح کوله ده شده او ایده ده پرا حجرت کو چه شده پا نکاح کا ها ایره شده تا ملاوشی شده ده ویلی دی چه روشا حجرت روکا زوی بیا نکاح ده سراو کا ده حجرت روکو ده غی نکاح ده پرا یا بلیو نیک عملی وکرلو کنا العمل بالنیت دا داس وکر او دی حدیث شانی ورود داستا چه مکه مکرمه شه یو شده وا ایغه تا یو سړی یو صحابی د نکاح په هم پیغام ورکړو کنه چې ته مسره نکاح وکړه یو صحابی پیغام د نکاح ورکړو شه د مسلمانو بیا دی الله په قدرت دا قسم په دغه مقام باندې خو څه طریقه ونی وی جوړه شوی کنه د نکاح دا څه د مدینه منوره ته هجرت وکړو کلا چې هجرت وکړو بیا د سړي مدینه منورې ته پیغام د نکاح ورولګلو چې مور سره نکاح وکړه بیا ښځې ته شرط په ولګولو چې زوی نکاح ولې در سره که چې ته هجرت ور وکړې مدینه منورې ته که هجرت ور کړې خو ټیک تو که هجرت نه کړې نو ښځه نکاح در سره بیا زه چې کوم د هجرت ور وکړو د مکې مکرمې نه مدینه منورې ته نو بیا بیا نکاح ور سره وکړو بیا صحابه کرامې دغه سړي هغه ښځه ته ام قیس نامې ده ام قیس بیا په دې موقع باندې رسول مبارک دې دا حدیث ذکر کړه دا کنه دې سره ورود داس رسول مبارک او فرمایل چې عمل بالنیت دار مدار دې صوبه دې عمل په چا سره دا یا په نیت سره دا وانما الامر اما رواه بشکل هر سری دې پر دا هغه چې سنیاتو کو کنه شا نو بیا کفای حسن یاتو کې هو ټیک تو صوب دې ملوي کې کبه نیت وکړو کنا گناہ دیتا ملاوی جی کنا شا نو بیلی فمن کانت حجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله دا یعنی دا حدیث صدا کنا شا دا وی چه کسی دا فمن کانت حجرته الى الله ورسوله دا صدا دا شرط فهجرته الى الله ورسوله دا اجزا دا او دا شرط و اجزا بلمان شو مغایرت بی کنه مغایرت ان دخلت الدار فانت طالقون دا دخول دار ته دا شرط و دا انت طالقون دا جزا دو شرط و جزا یو شی دی که سره مغیر مغیر دی مغیر دی کنه شرط و جزا بل مس مغیرت او دا یو مغیرت نشته شرط ته څنګه دا جزا راکې سم فمن کان هجرت الی الله و رسوله فهجرت الی الله و رسوله کنه شرط جزا یو شی دی سره کنه حالانکه شرط جزا بل مس مغیرت ضروری ده بیا غره پر دوه طریقې سره جواب شو دا یو جواب دا شو دا چه دا ایده شرط و جزا و فلماس و مغایرت چه دا پی اعتبار ده اغه متعلق سره ده کنه شا ویره کنه دا ای شرط سره و گوشه چکا لگوه ده جزا سره و گوشه چکا لگوه فمن کانت حجرت و الالله و رسوله قصدن و نیتن کیم سری چه حجرت خدای و ده خدای رسول پا طرف بنی پی اعتبار ده قصد و ده نیت سره فحجرته الالله و رسوله سمرتن و نتیجتن فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هغه څوک چې هجرت ته په طرف دی الله او رسول له الله فهجرته مقبولتنا فهجرته مقبولتنا یا فهجرته مصابنا اده هجرت مقبول لا اده په هجرت باندې ثواب ورکول شي ویل مقبول لا څنګه مقبول لا چې فهجرته الى الله ورسوله اده هجرت ته په طرف دی الله او رسول له الله بیا نه مقبوله هجرت منه ورتلل چه تو ورسه ده مدینه منه وره تا ورسه رسول مرک ده ورسه خدای تا خسه که هجرت نشه ورکه خدای تا هجرت ورکلای شه خدای تا چره ورسه ها خدای په طرف منه هجرت نشي بیا دې ته کیسه مطلب ده چې ومن کان هجرت ال الله بیا زرا صریحین وی دا ال الله ذکر کول چې دی دا به هغه تصید نیت ته پر دی دا معنی چې هجرت خو دې کړم رسول مبارک الله مدینه منوره ده خو کله خلل ده خدای دې پر ادا کنه کړه دې خالص دې خدای دې پر دا دا الا الله چې ذکر شو نه دا ته سیده نیت دې پر ذکر شو دا کنه شا سوچ مې راګه یو او دویمه دا چې دا معنا چې هجرت خو رسول مبارک بشي خو دا رسول مبارک په طرف چې هجرت وکړي دا داسته لکه خدای ته دا چې هجرت ورکړي رسول مبارک ته چې ورشه دا لکه خدای ته چې ورغلا وکړه